مواعظ پراته دی چی څه ووایه ښه جی اوس په دی باندی سادی صاحب خپل باب قائم کړی دا حسن صحبت او حسن مشارکت چی هغه ته دی باب وایی غالبا باب هشتم در آداب بیان معاشرت چی باهمی ژوند به خلقو سره څنګه تیری په دی باندی خپل باب قائم کړی او بیا هغه زرین اصول پکی بیان کړی دی یقین ومنه چی هر یو یو د سرو زرو لیکلو قابل دی چی سړی په سرو زرو اوبو ولیکی ونحو ذلك من المقاصد الناشئه من الرأي الكلي او دارنګي نور هغه مقاصد چې ناشئ کیږي د چانه رائے کلی نه پیغه به پیش اوس ګورا دیهی تمدن کې هم خوراک وی سکاک وی لباس وی دا شئی نوی خو ترقی نہیں پکې او دا معاشرتی ژوند کې دغه شئی نہیں خو لک پکې د دې موقع مناسبت باندې ترقی راشي ګوره په دیهی تمدن کی بس خو یو غټ لوښی سره په کینی هلته په خاورو باندی که چیرته یو هسی پوزکی ووای شی خو بس روټی په وخوری شهری تمدن کی خو ځایونه تنګ وی او مقصد دا دی چی میلمانه به دی زیات وی او ننه به دی په بیټک کی څه کالی نه چولی اوس که دغسی په کی دی خو ټول هر شی دی چه کړ ګنده کړ نو خود به خود به تا ذهن ته دا راځی چی یاره دی پاره یو دسترخوان پکار ده آب او تاغ کی بیا التا دیهی تمدن کی خو بس غوښی او ډوکی خورا او وله التا سپی غریږی په او پیشوګانی منډه باندې چکی سره اخلی کورنو کی مو لیدلی دی اوس دالته خو دا شی نی نو شهری تمدن کی خود بخود ذهن کی دا سوچونه رئیسی چی یاره دا اډوکی به وزه سکو او دا غالتا په دسترخوان باندې نو هغه پار خالی پلیټونه خالی یو جام لوخه کیدی هغه کی واچي بیا یوه ځایی ده ټوکرۍ ایښی بیا په هغې کې چکی توی کړي هلته په کورونو کې غټ غټ کورونه دي د دې کلو د بلوچستان د مروتو د دغو چې کوم کلو کورونه دي دغسې یې پکې کیږي ولي یې هډوکی یې چې لا یې ویستی نه وي بیا سپي یا پیشو لا څه چي چیک کړی روټۍ ټوکری به لا درنه چې دلی نه وي بیا چرګان سره سم جنګ پکوي شه جي نو دا او دلته دی دی خبری چی وی ضرورت وی دلته دی دی خبری ضرورت وی چی دی پاره دی باقاعده دسترخوان وی پلیټونه دی وی زیاتی شین دی ایغه کی وی بیا به سره یو ځای کی بیا به الته چکی واچی ځکه دا دی غرونو خلقو کمرو ته ورشه پکی سپګی بئی دنیا او مقصد دا دی چی هغه گند بئی هغه برستنی بئی هغه شی خیرنی مال دلی شاگردان می دی ورغلی اچ هغه شی به خیرن خیرن وی هر شی او لوښی که کمرې مخ ته وی په پوه شی چی یاره دا چیرته د غرونو خلقو کمره ده په پوه شی هغه شی دالی پوستکی موستکی دالی اچولی چی کوم داسی شهری غوندی خلق یی آی چه کئی انتظام کئی هغه ماته بد وکتل چی داسی نی چی نام می واخلی حالانکه زه نام بلکل نه اخلم ځکه زه ونه یریږم خلق وړی مال داسی نی چی کار درله وګوری ښه جی هر وخت ماته وایی چی که نام واخیست کنه بیا به جی ښه خبره نه مال نام ناخن خو زه تم کېدای نه شم هسې معمولي اشارتاً د خبرې وکړه ښه جی دغسې مې یو ورځ باسلي وو برستن ما ولیدل دونه خیرن خیرن و چې څه ووایه ښه جی ورپسې و معظم مسائل نو دی که یعنی هغه ترقی پوری درته شوم چې دغه سی بیا مجبوری په بنیاد باندې ترقی را دی دی ناستی آداب بوی دی هغه بوی عقلی خو بس چپلو سره مقصد دا چې کینا پتلی ہوایا اس پت کالین سرا سنگ سپلو سرا کینی او کرسیگانی ایغا ناستی یو خپل چلوی یو خپل طریقی اونا غرزدل اینی آغا شاری خلک یا پسته کرسی پکې زی وای چې داسې نه چې پکې لار شرنګ تک زیړو خیزی نو دا دا ورورو داسې ترکی را درومی شاه صاحب دا بیانای دارنګ لباس هغه صرف کالو یو اغوستلی نور پدې نه پویږي چې دا استریکای به وای نه نه سوځي وای اسه خرابې دې سره خرابېږي فلانه کېږي او هغه بیا دا استریګانی یا دا سپریوی چې کور نه وځي دا صفایګانی نو دا شهري تمدن په ایغو شینو کې لکسو کی ترقی وکی شا جی و معظم مسائله او غټ مسائل دی دی اغا آداب دی عقل دی او دی شرب دی دی عقل آداب چی سنگ بخوری داسی نا اغا تاسو کولی دل مالی دلی دی دون دون خلی که یقینو سات الغت من الغت ولو کان پیشو سر پویسی دون دون خلی داسی وریجی خوری کنه نو داسی ورلاندی کی داسی دا گوتا داسی ورته ونیسی داسی یاره داسی چی سړپ تیر کی کنه دا زینه دا ولاړی ما خپل لیدلی او دا د سپینه غوخی نی سپینه غوخی چی تاسو مونږ دونه قدر هغه سپینه غوخه نشو خوړلای او دی لم او دی دغه غوخی داسی دغه چی وی خوری په دغه زینه داسی رات ورتویش اخوری داسی په قسم وی چی وی وینه کنه څه عجیبه بدر تخکاری نو آداب دی نو شهری تمدن کی بیا آداب دی اکل وی دی شرب وی دی سکلو وی اغا داسی نی سیده منگی تا ورشی منگی نا جام لاسن غواری داسی پو خلی کی غنگ داسی تیر غٹ منگا کئی داسی پورتا کی نمو دلی دلی رشتے وی کلو کی داسی نی غٹ بتا کی سیخر غنگ کی شهرونو کی مچیر داسی دلی خسام گلاسی صفا او به بو تواچه بیا بو تو گوری سنت تر کی مطابق پیچ کیس کی نو دا ترقی دا سرادر می دارنگی مشی کی اوس تاسو وګورو هسی عام شهری خلکو ګرځیدا ته وګورو او چیرته دا چې د غرونو خلکو ګرځیدا ته وګورو هغه چې رواني کنه سم یو انګړت منګړت جی جوړ کړی اشاری خلک چې رواني ته وای سم زرک روان ده داسې سم رو رو قدمونه روغه دارنگی قعود ناستی ولاړی دا شینو تو ګورا خوب تو ګورام ته ایخ سم غرا خیزی تو ورس صدر صاحب دو کمرې ته غربا به خیزی والسفر دارنګ نور د سفر آداب وغیرہ والخلا دارنګ بیت الخلا غا په دې نه پوهیږي شاری خلکو خو کورونو کې استعمال کړي فلشونه دا بیا خو ډېری اوبه پسې ورتوی کی خې صفا کی یغو یارانو ارش داسی پکې پریشي او یو پورا شای پکې پروت دارنګ دی جماع آداب په پوښ دارنګ دی لباس مسکن نظافت زینت مراجعه الکلام یو بل سره خبرو کول تاسو نو ګورو شاری خلک په خبرو کې سونه نرم وی تهذیب و تمدن وال خلق بحث مباحثه کی گھنٹی گھنٹی لگیا ای ته به وای چې کاسه مجلس سره کوي او ته ورشه کنه د دې غرونو خلقو هغه ته چې معمولی باس جوړ کړي ټول پر یو ځای شیدو غپ لګي ته به وای چې ک جنگ کړه د چوار تیز په دې احاطه کې و نامونه نه خنه زن علاقو ول بو داس به کمرې به داس د دوزي خطلې چې وراله با ما ویل چې ک جنگ سره کړه دو به غپ سره کوله او دون یو غراب سره یې شو کنه وای ما ما سدي خیر ده وای جی اس غپ مسره کوله نو دا بالکل بدیهی شی نه دی په دې هر شي کې فرق وي دارنګه تمسک بالادویه رقا فی العاهات دا هغه ضروری شی نه دی و معظم مسائله اغټ مسائل دادی آداب دی عقل دی شرب مشی قعود نوم سفر خلا جما لباس مسکن نظافت زینت دا ټول ابواب دی هر کی ځان لزان لا دنیا بحث کولای شي دارنګ مراجعه الکمال والتمسک بالادویه والرقا فی العاهات په مصیبتونو کی تعویذات وغیره دوی ګانی و تقدمت المعرفة فی الحوادث المجمعة دارنګه له مخکی نه هغه حوادث مجمعة پیژندل مخکی نه د حوادثو پیشین ګویی کول چی یاره داسی کار روان ده یا داسی یا داسی لکه اوس تاسو وینی حکومتونه چه کئی میټینګان کوي کوشش کوي چی یاره د زلزلې له مخکې نه څه تدارک وشي چی یاره دا علامات دي لهذا زلزله را درونی چی خلق ځای خالی کی د طوفان له مخکې نه چه وشي تدارک وشي داسې مشینان ایجاد کوي کنه شاه صاحب لا له مخکې نه ویلي دي چې داسې معرفت آلات هغه پکار دي چې هغه سره دا معلومه شي چې یاره څه حوادث روان دي غټې وریځې دي لاغه دي هغه څه علامات دي په اوبو کې یا په کوانو کې هغه کې چی هغه نه بیا دا پته لګی چی یاره دا طوفان روان ده یا فلانی شی ده یا فلانی شی دا پیژندل پکار دی حکومتونو پاره چی هغه نه خلق بیا څه کی محفوظ کی له مخکی نه اندازه ولګی خو اوس حالات په بدل وی مخکی به مقصد دا چی دغسی یو تجربیات سره او پیشنگویگانو سره سیو فراست سره بدا شینا چکول معلومول په پوه شې سبا دې ورخیستی او داسې او کلو خلک چې ورسې بیمار لا بیمار کی دونه چیګی چیګی خبرې ورخواته کوي چې مه وایه دارنګ دفن دی موتا طریقې دی خپل نو دغه شینو نه او په دې کې بیا ترقی او سہولت سره کارونه کول نو دغه شینه پکې بیانېږي نو دا ټول ځان له ځان له بابونه دي خوشا سي وای چې یو یو ټکی خو زه تشریح نه کولای اسې غټ غټ اصول درته چکه خایي ټول دا اهل امزجه صحیح چی چا صحیح مزاج وی ایغو ټولو په دی اجماع کړی ده اتفاق یې کړی خوا که هغه هندو وی که سیک وی که بل وی ټولو په دی باندی مقصد دا ده چی خو چی مزاج یې صحیح وی ایغه په دی باندی اجماع کړی ده الله یوکل الطعام الخبیث چی طعام خبیث تی نشی خوړو کالمیت حتف انفه لکه داسې مړی چې پخپله باندې مړ شي حتف انفه دا دې نه خوري سړی حتف انفه دې دا عربو طریقه دا و چې کوم سړی به په جنگ میدان کې مړ شو نو دو به ویل چې د ایخ سړی سا په خولې باندې وځي او چې کوم سړی به په جنگ میدان کې نشمړ په کور کې نو دو به ویل چې دا خلی بند شي د دسا په پوزې باندې وځي نو چه کوم سړی په خپل مرګ مړ شي نو هغه نه دو تعبیر په چا سره کوي حتف عن فيه سره کوي نو یو ځناور چه حتف عن فيه مړ شي بیا به درته تشریحګانې کوو نو په دې کې دنیا جراثیم ایثار شي او هغه وینه چې کومه مضره ده هغه په وجود کې پاتې شي هغه دم مصفوح نو چې هغه پاتې شي نو زر نه زر دا په وجود کی داسی جراثیم پیدا کی چه هغه مهلک وی نو دی وجه نه شریعت دی دی مردار خوراک چه ده ناروا کړی ده اوس ډاکټرانو تشریح ګانی وکړی چه واقعی شریعت حکم چه ده صحیح ده مونږ وایو که تاسو وایو چه صحیح ده کنه وایو مونږ چه کو منو اوس تحقیقات وکړه چې واقعي په دې سره دونه زر جلدی سره جراثیم پیدا کیږي چې هغه نه مهلکی بیماری ګانې چې جوړی شی نو دا ټول په دی اتفاق ته چی چا چنا چه مزاج صحیح سالم وی چه د حتف انفه یو شی مړ شوی آبا نه خوری نو البته بل خبره ده ځنو خلقو هلته را غریبانو مزاج سالم ونه دغنو خلقو خوړل به حتف انفه ور به خوړل ما خپل هغه بوډاګان لیدلی دی دونه شایسته شایسته ویله مول سه مونږ څه خبرو مونږ ډیر دغه سی چی دی خوړلی دی ډیر مو خوړلی دی شپول شهید مو ډیر خوړلی دی شه جی اوس په تاسو کې ډیر ناس دي چې نیکانو او پلارانو به تقریبا چې چا ول بوډاګانې ډیرو به خوړلې کني پتی دې ورنه وکړي چې رښتیا وایي نه مو دي خوړلې هغه شپول شهیده به وه سهار به یې چاړه په تېره کړه سرمن به یې ونه واړوله خپل به یې مقصد صحبت چک په جوړ کړه هغه بوډاګان ما خپله لیدلي ورته منلې به یې چې بلکل مولوي صاحب مونږ خوړلې دي ښه جي بهرحال و اج سجی الله یؤکلا پدی باندې چې مثال الله یؤکلا الطعام الخبيث چې نه دی وخوړ شي طعام خبيث کلمه یت حذف انفه دارنګي والمتعفن چې کوم شی بدبوداری عاد سړای نه خوري چې چنه صحیح سړی مزاج صحیح سالم وي چې لږ پشي کې بدبوداری پیدا شوی ګور لوګه سړی برداشت کوي لیکن هغه نه خوري والحیوان البعید من اعتدال المزاج دارنگی هغه حیوانات چی کوم بعید دی دی اعتدال دی مزاج نا یعنی مزاج معتدل نی درندگان وی تپسان وی شیران وی هاتیان وی چی دا مزاج صحیح ندا د خوراک نه خلق ځان بچ کئ ځکه چی بدی کی زهریلی اثرات وی و انتظام الاخلاق او چی کوم حیوانات دی انتظام الاخلاق نه بعید دی البته گډی بیزی سونه معصوم غوندی سړی دغه سے ورته چکیږي طبیعت کیږي ويستحبون ټولو په دې باندې اجماع کړې ده اهل امزجه او صحیحه او چې دو خوښی دا خبره ان یوزع الطعام فی الاوانی چې خوراک ته په لوښو کې کېدا وشي او بیا د لوخی دغه سینې پرات و توزا هی علی السفر او بیا د دا په دسترخوانونو باندې و نحوها یا دسترخوان غونې بل شای میز دی وقت مطابق یا بل داسی چی انتظام آدی ورته چی جوړ کړی او بل دا خبره خوخی ټولو په دی اجماع دا و ان ينظف الوجه واليدان چې خوراک کای نو لاسونه او او مخ او لاسونه او دا دی سړی او توینځلی دا ځنه چې چای تر چیک سي ملګرو دی چای پخکړی تا موز نه دا کړی چیک سي استرګې مګي دونه دونه پکې چخلی او مقصد خله دی هغه سي ډک شنه نصار او هغه بد می خيږي زر پیاله په سر باندې چکای واړه نه نه اهل مزاج صحیح وال دا نه برداشت کئی گوره تاسو لیدلی دی دا ډیر ارامیان مونز نه کئی دا هغه کی ارامیانو کی او خو بیا مقصد دا دی چی چای مای ناشته ته ځان چکی برابر کی ټوت پیس موت پیس دا مخ وینځی هر شه برابر کی ځان بیا اله چه کئی خوراک کئی شه جی چی لاس ته وینځی وان ينظف الوجه واليدان عند اراده الاكل او دا خبر باندې ټول اجماع ده چې وینځي مخ او لاسونه په وخت اراده د عقل شه خبرې ډېرې دي پکې ناوخته ويحتر شجي ما تخبل والد محترم یو خبره بیانوله چې مونږ ورته روټي ورکړه چاته دی په خولو یوې خزې ته مخکې به غریبي وه بیا به چوک په سفر تله ځان سره به اوړه وړي وو نو چې روټۍ مو ورکړه د پخولو نو ایغر پخه کړې و الله سې دونه خیرنو د سوپو ککړ و په هغه مونږ روټۍ اوړو کې صفا کړي و او دغ ځای پورې سوپې پورې اوتې وي ما خو چې ولیدله زړه مې رچګېده خیر ما ونه خوړله رانه دغسې ملګرو ته مې راوړه دوی ویل چې تېنه خوري مې ویل ما ورته ویل چې ما وري وخوړله دا خو داسې شنه غوندې وه بل نه منه چې دوی وخوړله هله مې ورته کیسه وکړه ټولو غریبانو که یې کولې نو داسې مقصد دا دی چې ځینې داسې خوړي خران بیا خوړي دوه خویندې وي بل وخت به بیا کیسه درته کوم ښه جي وان ينظف الوجه واليدان او بلدا چې ټولو په دې اجماع ده چې پاک کی مخ او لاسونه عند ارادت الاکل ويحترز عن هيئات الطيش او دارنګي جان بچ کئ د خوراک په وخت باندې د هيئتونو د طيش نه د حماقت نه او د شرع نه حرص نه حرص کارونه بنه پکې کوي خوراک په وخت لکه نن سبا تهذیب دا ګانه شي چې په ولاړې او یو بل سره راکاږه یو نیولی یا بل نیولی یا سره راکاږي یا سره په خاندي دا خو د تهذیب او د تمدن او د مقصد دا دی چې د اخلاقو چه دا خلاف شی ده نه نه داسې کار به په روټۍ باندې نه کوې چې هغه کې مقصد دا دی چې حرص او حمق او حماقت باندې چه کوي دلالت کوي غوټې غوټې خولې کوه یو مړۍ جلا لاس کی او څه شیونه دې نیولي هر شی ځان تر غونډه وه ټول درته ګوري چې هېڅ لیونی د څه یې لیدلي دي که لیدلي یې نه دي دی کی و خبر اشته خو نا وخت دیر زیاد سوکو دی کی مونږ بس خبره زیاتی نشو کولای والتی تورس الزغائن کنه دی پر ټول داسی مثالونه دی والتی تورس الزغائن فی قلوب المشارکین او داسی کارونه بنه کئ چې هغه حقد او کینه پیدا کئ پزړونو دی ملګرو کې چې په دی ملګرو پزړونو کې کینه او حقد پیدا کئ په خوراک سر لګیای د ډیری کنه روټی لاسو خوري کنه ورزي نیمه اوخري نیمه بیا داسی هغه ته ورساندوی بیا نیمه اوخري نیمه بیا چکه ورساندوی او د لوښي مخه دونه ګنده وي هلکه خورې خو داسې ګوته په تېره که بیا به د هغه لوښي مخه صفا يي هغه خپل ځای نه خوره بیا به درته خوراک آداب چې کله بیانېږي هلته به درته تفصیلا کوم که ناوخته ده وروسته بیا موږ ټیم ورته ډېرو بیا دې خپل آداب وي د خوراک و الله یشرب الماء العاجل او دارنګ ټولو په دې باندې اتفاق ته چې بدبودار او بنه نشیس کله و ان یحترز من القرع او ټولو په دې باندې اتفاق ته چې احتراز دی وشي د قرعنا چی سړی په خولی باندی د غسی خوله په ولګی کی په مشک یا غ باندی او اوبه ونسکی والعب او په غړنګ غړنګ تیرولو سره د یو نیمی چی ګلاس په سر کی تب وای ګلاس او سره او خواړه شونډی نی دون دون او خور شونډی سم په کی راگیر کی ګلاس غړنګ غړنګ تیر کی الک سم په تسلی باندې اسکا سوک درنوړي خو نه په پوش ورو ورو دی سره میده خرابیږي بیماریګانې په آداب دی شرب کی به ان شاء الله درتوایم شجی دارنگی و اجمعو طول اجماع کرے دا علا استحباب النظافت پا استحباب دی نظافت باندی چی سرائی با صفائی کئی اہل مزاج صحیح پا دی خبر باندی اجماع کرے دی چی سرائی با صفائی کئی دا سنے چی خرگونو آشینو دی دون بد بوئی خیزی چی کم در سر نزدی کئی ورطا ورزی نا نا خ نظافت پا کئی صفائی با کئی خوشبوئی با لگئی مونږ سره یو طالب و چې حساب مو پسې وکړ 45 دن کې ویلې چې زنه اعلان بدلای خپل بیا ومنله و ظالمه 45 دن کې سړی تصور نشي کولای ما ورته دا خو هغه د ګنډپور کیسه ده چې یو ګنډپور بل ته ورته چې ته کله لام به ورته زه خو یو اختر تلام با بل اختر تلام نو هغه بل ورته چې وای دی مچی زو یعنی ته خو دې سم دې مچی زوی کب زوی کب مچای مونږ ورته وایو زه خو یو واري په څلوېښتي کې مور لمبونه بیا به مې ملا لمبوي دا خو لا دی مچي زوی ګاڼه چې مثال دوه ځله به چار ته کال کې لمبېده و ظالمانو څونه اوبه دي هر وخت سړی لامبي صفا صفا کپړې اچوي نو دی نه به ځان بچ کړي وعن الاوساخ النابته علی نهج طبیعي هغه خیرو نه به سړی ځان بچ کړي چې کوم هغه نابت وي او زرغونېږي د نهج طبیعي د وجې نه یعنی شکل او عادت د وجې نه کالبخر لکه دی هغه خلی بد بوی اصلاح سړی به مسواک وی چې ګندنه دی خور دی پیاز اوږي سړی سره لمانځه کې ولاړی کوي به ونه درځي نه نه څه سړی مسواک وی دا ګند شي نه نه خوري یزال بالسواک وکشعر الابط دارنګ دی ترخګونو وختان چې اوړي کې وباسي سو کوي چې کدالته یو بل سر دا وکتوسخ الثياب یا لک جامې دی دون خیرنی چې رنگ بدل کړای زنی طالبان چې هغه کړی یا جماعت په دی هغه کې ته وای چې کچا په کې تماشوم ته سر ور جوړ کړای دا الکه دون ول استره دون چې تراغلی دي کم سے کم په هفته کې سړی صفائی کې سړی سره خوشحالي طبیعت برابر وي و کتوسخ الثیاب و اعشیشاب البیت دارنګ دی کوټی هغه به جاړو کی چی کوم گندگی پکی یو طرف ته به ټول کی او داسی نه چی هغه سی گند پکی پراتی او خیر خیرن ای چی سړی درسی زی نه پکی میندی دی ناستی او بالغ کچوڑی دون خیرن ای هغه لفافه چی لاس پولګی داسی لاس سره را کاږی سړی هغه د خیری وجه نه پوری ونخلی په تولیه کی به دونه صفا ځای نه کی میند چې درې ګوتې پورې وچې کی چې دعوت ته ورغلی هلکه دعوت کې یو تولیه خو چېرته صفا کو کنه سړی په کمرې کې صفا کیږي بیا ښه جی ما سره هغه په لپروش کمرې کې بنیرانو آخو دونه صفا صفا تولیه به شرول د غرونو خلک ما ورته دا د قیامت اوس علامات سره ښه جی اروې کتلی و وکتوسخ الثياب لکه توسخ دی ثياب و اعشي شاب البيت دارنګ دی هغه جاړو کول وعلى استحباب ان يكون الرجل شامتا بين الناس بل ټول په دې باندې اتفاق کړی دی چې سړی دا خوخی چې د دې په حالت باندې خلق مینس کې چې کله خلق ته وزي په حالت دی ګیره دی ګمس کړي سر ویختو سترګو کوي او سدي ځان چوي برابر کړي حسن یو فطرت شاید ډیر بحث به مې درته پکړای او د حسن فطرت باندې بیا خو بل وخت نه نه ځان به ښایسته کوي صفايي به کوي او نکریزي مکریزي به لګوي چې سړي ورته زړه شي والمرأة دارنګ ښځې ته پکار دي اذا كانت تحت رجل خو ګوره چې سړي لاندې داسې نه چې بازار کې نور ته ځان جوړ کړی نه والمرأة ښځه چې د اذا كانت تحت رجل یو سړي لاندې لکه مثال زه رحمان ته مو وکړه تتزین بخذاب آب مقصد دا دی چی بیا ځان خیسته کئ په هغه خضاب سره خنی کرزی مکرزی بلګی او تراړی به الکا وحلین او غنی منی بدی او تکړی بندی مندی راوړه بندی بندی چی او پیرونا جنان بیر لرازا چی او زنګوا په داسی په هغه چی په غاړی باندې دا بدی او تکړی ټنډ شینا دا کسی وی پکی وحلین ونحو ذالک او دارنګ نور شینا بدی پودر سرخی او تکړی نحو ذالک کی دیته اشاره ده شاسه په وخت باندې دارنگی و ظهور السوءتین عارون دی سوءتین ظهور دا عار دا دا شئینا با نو جوتا ہے وانا تم اللباس او ټول په دې باندې اتفاق ته اهل امزجه او کامل او په دې باندې دا خبره باندې اجماع کړي دا چې اتم د لباس هغه دا ما ستر عامه البدن چې ټول بدن پټ کړي وکانه ساتر العورت غیر ساتر البدن او ساتر د عورت ته غیر وی د ساتر د بدن نه پورته دې غټ کمیس په اغوسته یی خو ننه دې پاجامه یا څه یی پکی ته چی کیدای شی هغه درنه چیک شی نو چی بیا مقصد دا ده چی څه ښکاری نه لکه هغه چی یو کس بل هغه ته شینی ته زړه کیده د غرونو و آز شونه نو بیا هغه ته زړه کیده دې شینی ته بهر حال نا وخت بل وخت به درته کوم سبق نه رسی شه جی یادی ساتو به بدر تکم وانا تم لباس ما ستر اتم دی لباس هغه د چاغه پټی عام بدن وکانا ساتر العورت غیر ساتر البدن اساتر دی عورت په غیر دی ساتر دی بدن نه دا کیسه یاد ساتو به ان شاء الله در تکم والا تقدمه المعرفه بشیء من الاشیاء دارنګ لمخ کنه بس ستر ته حالات پته لګی پس کیسو سره یا رؤیت سره یا علم نجوم سره یا طیارې سره بدفعلی سره یا عیافت سره دا تفاعل بالطیور په څه طریقو سره به څه هغه کا یا کهانت یا رمل وغیره سره اختیار دی کلام کریم وکل من خلق علی مزاج صحیح چا چ پیدائش په مزاج صحیح باندې شوی وی او ذوق سلیم باندې یختار ادا خو خلا محال فی کلامه من الالفاظ اپ کلامو کې داسې الفاظ خوخی چې کلام د ماده آسان وی داسې تعبیر دیو چې هر کس ناکس په پویږي او داسې آسانه پیرایا آسانې لهجې باندې دې تعبیرات وکړه چې هر سړي ته چې کی خوند ورکړي نو دا خوښوي هر سړی چې مزاج صحیح سالم وي وکل من خلق گورا هر هغه کس چې پیدا شوی وي په مزاج صحیح باندې او ذوق سلیم ورته خدای ورکړی یختار هغه دا خبره خوښی لا محاله خامخا فی کلامی په خپلو خبرو کې دا خوښی من الالفاظ داسې الفاظ خوښوي کل لفظ غیر وحشین چې هر لفظ استعمالو آب وحشی نی غیر مانوسۃ الاستعمال به نه وي بلکې عام به خلک استعمالوي داسې اسان لفظ به وي ولا ثقیل علی اللسان ثقیل علی اللسان به نه وي ومن التراکیب او دی دا خوښوي چې زه به داسې ترکیب په کلام کې استعمالوم کل ترکیب داسې ترکیب متین وي چې هغه مضبوط وي او جید وي ومن الاسالیب زه به داسې اسلوب په خبرې کې جوړوم داسې انداز باندې به گفتگو کوي چې هغه سامعین ورنه تنګ نه شي کل اسلوب یمیل الیه السمع داسی اسلوب چی هغه تا هغه سمع غوږ نیسی هر واری به دغسی تازه تازه کای نوی نوی خبره ته چی بلی خبره ته بیا تازه ای داسی نه چی په دې ته مجبور کی چی دو په دې چی خدای کله به غانټه تیریږي چی ټنګ ورکی او دی کلاس نه چسو اوزو نه داسی به نه کای داسی به ورته په کتا جدت ونه چکای پیدا کای ويرکن الیه القلب داسې په انداز به خبرې کوي چې زړه ورته څه کوي میلان غوندې کوي وهذا الرجل هو میزان الفصاحه ادا سړی بیا معیار د چا ګاڼه سي د فصاحت ګاڼه سي ادي سړی ته فصیح ویل چې دي په کار دي داسې نه چې خبر شروع کې سر ورته ټیټ کړي او تر من ټنګین الی ټنګین آخره د یو غرا ګروپ جوړ کړی طالبان څوک پکې ودی څوک سیس نه نه داسې په لهجې باندې خبره کوي په پوسی مینځ کی به ته څه لطیفه مطیفه څه آخوا دیخوا چی ټول بیداری تر اخیره پوری ګنټه تیره شی او په پوه نشی شه جی شاه صاحب د تدریس طریقه در وښوده لکه پوهیږو چی داسی نه چی بیا مو هسی ایسته اوسته یو خبری ورته غولو راولو غوبل مو جوړ کړی وي هغه درنه تنګ شي وایي چې څنګه به ټنګ ورکوي و بیل جمله شاه صاحب وایي چې تاسو ستړي یو انا وخت ډېرې کیسې پاته شوې و بیل جمله حاصله خلاصه د خبرې دا ده ففي کل باب مسائل اجماعیه په هر باب کی څه مسائل اجماعی دی چی آ مسلم بین اهل البلدان دی ټول خلق یې منی داسی مسلم شئی ندی و ان تباعدت اگر که هغه لرې لرې ځایونه والی خو ټولو په اتفاق تا والناس بعدها فی تمهید قواعد الآداب مختلفون البته خلق دین بعد په دې مسلم اصول باندې خو اتفاق تا خو دین بعد په تم قواعد دی آداب په تمهید کې بیا خلقو کې اختلاف تار څو خپل مزاج مطابق قواعد جوړي فطبیعی علم طبیعی وال چوی طبیعیات ماهر چوی طبیب غوندی ولا وغیرہ یمهدها علی استحسانات الطب آ قواعد تا تمهید ورکی دی اغا طب استحسانات مطابق والمنجم او منجم یو ترتیب ورکی دی علم نجوم خواص مطابق علم الہی وال پا احسان مطابق ترتیب ورکی کما تجدهم فی کتبهم مفصلہ لکه دا شین ته دی دو کتابونو کې مفصل ویني ولکل قوم زیون هر قوم دې پار خپل عادات وی و آداب آداب یتمیزون بها چې اپ دې سره ممتاز وی هر قوم خپل عادات وی خپل آداب وی په پوښوي تو اوس تو فارسیبان ته وتوای چې کیر خوري نو سکار به درله وګری دونه تیږه به تر پسې راخیستی حالانکه ته به ورته احسان کوي چې کدا کیر نه ده حالانکه کیر هغه مقصد دا قاعد عوام ته ورته وي ولی سادی سے وای نه مرد را کیر خایا زینت و بس چې دا سرخی پودر خو به خزه لګی سړی پار س زینت پکار دا کیر او خایا چې شو غټ سامانونه یې وسره بس دا چې دا هغه د زینت تا نو فارسی بان ته مداسنی او تیری چې کیر می خوري کنی کار به مزان لکتلای نو هر قوم خپل ځی اخلاق خپل عادات وی خپلی کیسی وی دارنګه ځنی قومونو دا عادت وی چی که غوږ ته دی ګوتی وروی کیسه دی خرابه کړه ته به وایی فمی بی دندان طرف ته ګوتی وروی دونه غصه په کوی بیا به کار درله کتلی ته خو به خبر نه یی ملګری به دی هسی به له غوږ ونیسی هغه به درله سم کار وګوری هر قوم خپل عادات وی او خپل آداب وی چی په هغه سره یو بل څه کیږی امتیاز کیږی